بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله طول تعریفنا خاص د الله د پاره دی فاطر السماوات والارض چې پیدا کون کې د اسمانونو د زمکو دی د اسمانونو د زمکو ایجاد کړي بعض له دو دو وزر ورکړي بعض ته درې درې او بعض له سلور سلور یزید فی الخلق ما یشاء زیاتوی په پیدائش کې چاله چې خوشی ان الله بشک الله علی کل شیء قدیر په هر یو شی باندې قدرت او طاقت والده ما يفتح الله غچکلاوی کی الله للناس د خلق د کار من رحمت دس مهربانینا خوشحالی را کلاو کی اولاد ورکی عزت ورکی فلا من سکلها منشتر سوک بند انکه دید پارا اس سوک نش بندوله کو ټول مخلوق غاری جدلې دا خوشحالی دا عزت دا اولاد دا صحت ملاو نشي خو فلا ممسک لها بندون کې سوک نشتا وما يمسك واچل بن کی فلا مرسل له نشتر سوک کلا وون کې دلرا من بعده پس د بندولو د الله نه فلا ممسک لها کی ضمیر د مؤنث راجو کو ذکال ته مرجع معلومه او رحمتو او دې کې فلا مرسل له من بعده کې چون کې مرجع عام وا مطلق وا نو په دې اعتبار ضمیر د تذکیر راجع کو وما يمسك واغ چلے بن کی فلا مرسل له من بعده نشته سوکرا کلا ان کے دلرا من بعده پس د بندو لد الله نام وهو العزیز دغ الله غالب او زور اور دے الحکیم او حکمت والا خاون دے یا ایها الناس خلقوا اذكروا آیات کئ نعمت الله نعمت الله علیکم چکرو د پتا سبحان نے هل من خالق آیاشتد بل سو پیدا کئ ان کے غیر الله غیر الله نه یرزقکم چې رزق در کی تاسو ته من السماء د اسمان نا والارض او د زمکنا چې بل خالق نشتا بل رازق نشتا نو نتیجه دا چې لا اله نشته بل عبادت مستحق نشته بل حاجت سرکول علا نشته بل حقدار د بندګي الا هو سوا د الله نه نو ته صبر کوا لکه مخکې انبیاء صبر کړو ای ته د الله مدد راغله نو تاسو ته د الله مدد راشي یا ایها الناس خلق ان وعد الله بیشک وعد الله حق رشتیا دا قیامت راځي یو ځل ورب له مخامخ شي جزاء او سزا د قبر شتا جنت او جهنم شتا الذين ها کسان کفروا چې کافر دي لهم لپاره عذاب شدید عذاب دوی سخت والذین ها کسان امنو چی مان روڑے وعمل الصالحات ملنو کری دی نیک لهم مغفرتن دیو پارب بخنی واجرن کبیر و اجر بویلوی افمن آیا هغه څوک زین له چې خاسته کړه شو د داغه د پارسو او عمله ناکار عمل داغ فرآه حسنا دی ویني ناکار عمل لره خاسته شیطان او نفس ولا غبی دین خاسته کړي اور ته دین ښکاری فإن الله بیشک الله یذل من یشاء گمراه کوي چاله چې خوشي ويهدي من یشاء فسقناه نوشړو موږ دا وریز بوزو موږ دا وریز الى بلد میت هغه کلی مرتا فاحینا به الارض وان جندی کوم په دی باندې زمکه آباد موتها پس دو چوالی دا غینا کذالک النشور دارنګ بتا سند قبر را پور تکړه شي دلیل عقلی ذکر کو د اثبات د قیامت د پاره لکه زمکه مړه په باران ژوندۍ کا ولكن المنافقين لا يفقهون الله وعزت دی عزت مالک زم دا عزت می ورکړه خپل پیغمبر او مؤمنانو ته منافقان نه پوي الیه دغه الله ته یصعد الکلم الطیب ورخیجی پورتکی کلمه پاکه پاکی کلمه د توحید ایمان الله ته برخیجی لهم دی لپار عذاب شدید نذاب د سخ ومکر لائکا او مکر او فریب دغه کسانو هو یبور هغه به هلاک شي هغه په تباہی کې واقع شي هو یبور دغه مکر فریب به هلاک شي چې دای د دین د انبیاء او د مؤمنانو باره کې مکر نه کوي والله خلقکم الله پیدا کړی تاسو من ترابن د خاورنا په حمل پوه دی نو د حمل په وضع او پیدا کېدو باندې پوه دی وما يعمر من معمر تعمیر اصل کې وي اوږد عمر ورکول لا وما يعمر من معمر او نشي ورکې دی اوږد عمر من معمر هیڅ یو اوږد عمر ورکړي شوی تا تعمیر وی اوګد عمر تا وما يعمر او نشی ورکی دے اوګد عمر من معمر اس یو عمر اوګد ورکړی شوی تا ولا ينقص نپکی کمی راوسته شی من عمره لو مرد دنا الا فی کتاب مگر دا ټول الله په علم کې لیکلی بعض عمر بعض داسې معنا کړی دی یاد وما يعمر من معمر وګد عمر نشي ورکه دې اسی وګد عمر ورکړي شي تا ولا ينقص من عمر معمر اخر او نکمل شي د عمر د بل عمر ورکړي شي نه کله چې عمر سیوا ده نو کله بل سړی هغه کم ده دا ټول خبر الا فی کتاب دا الله په علم کې لیکل شوی وینو ته کشتو لرا فیه په دې دواړو کې مواخرا سیرا سیری کون کی بولرا شلون کی بولرا لتبتغو من فضله دې لپاره چې لټوي تاسو من فضله دا لال رزق د الله نه ولعلکم تشکرون او دې لپاره چې تاسو د الله د احساناتو شکر ادا کړئ یولج اللیل فی النهار وردن کوي ورځ لره پشپې کی و یولج النهار فی اللیل وردن کوي ورځ لره پشپې کی کله یو لندېږي کله بل وسخر الشمس والقمر تابع کړه دې نور اوس فګمې کلن دا ټول یجری روان دی لیجل مسمع تر نیټه معلومی پوری ذالکم الله دغ صفاتن والا الله ربکم رب تاسو له الملک د دې الله د پاره بادشاہی دا والذین ها کسان تدعون من دونه چې تاسو راغلی تاسو ته دعاګان غواړی دیناوری استاسو بلنا ولو سمعو بالفرض و تقدیر کواوری مستجابو لکم نو دی تاسو له جواب ندر کوي ندر کوي جواب تاسو لا و یوم القیامت پرز د قیامت باندې یکفرون بشرککم انکار وو کی د استاسو د دې شرک نا شرک ستو راته چیرې بلا اسباب را مدد کې په مثل خبردار چې الله وي یا ایها الناس خلق انتم الفقراء تاسو ټول الله ته محتاج یې ک نبی دې ک ولی دې ک مړ دې ک ژوند دې ک انسان دې ک پیرې دې ک فرشتي دې ټول الله ته محتاج دي نو خپل بچی به تی چت نکی خپل پلار مور به تی چت نکی خپل خزا او خاون به یو بل نو چت نکی انما تنذر الذين بشک تیرې هغه کسان کچره رو بلی مسقلتن یو درن کړه شوی په بار د گناهونو باندې یو درن بار والا الہم لها هغه بار د دې ګناهونو خپل ته نو پور ته بنکړې شي د دنه سشه ولا او کان ذا قربا اگر کوي دا خاون د خپل ولای دا سوت چراب بللې د د خپل ولای خاون دی یا دا بلون کې د خپل ولای خاون دی انما تنذر الذين بیشک ير ورکه ته هغه کسانو ته يخشون ربهم چې هغه یریږي د خپل رب نه بالغیب په داسې حال کې چل لیدل نه نه واقام الصلاه او پابند کوي په موږ ومن تزکا هر هغه چا چې ځان پاک کو فینما یتزکا لنفسه بیشک ځان پاکول د خپل ځان لپاره دی فائدہ ودر ملاوي شي وما استوي الاحياء ولا الاموات ندی برابر ژوندۍ او نمړي ان الله يسمع من يشاء یقینا الله اورول کوي چاله چې خو خشي وما انت نیت ای محبوب بمسمع اورون کې من ها چاله رفل قبور چې په قبرونو کې ان انت نیت الا نذیر مگر ير ور کوم کې بیشک د دروغ نسبت کړو کسانو چې مخکې د دینو جاءتهم رسلهم راغلو دي ته پیغمبران نوی بالبينات په سرګند دلایل سرا وبالزبر او په صحیفو سرا وبالکتاب المنیر او په کتاب نور خان سرا واضح سرا چې حق ورتا واضحولو چې جدا جدا دي رنگونه راغي ومن الجبال د غروننا جددن لاری دی تفسیر جلالین کې وای دا جددن جمع د جدتن او دا وای طریق فی الجبل په غر کې لار ته وای جدتن ومن الجبال الله د غروننا جددن لاری دی او د زند سرنا ولنعام د زناورنا مختلف الوانه جدا جدا دی رنگون داغی کذالک الامر ذالک الامر کذالک الله کار دارنګی دی ما د خپل قدرت د نشانو لپاره جدا جدا رنگونه ورکړي انما یخش الله یقینا یریږي د الله نه من عباده په بندگانو د الله کې العلماء عالمان دا الله نه دا الله بندگانو کې کيريږي نو سوګري هغه حق پرس علما دي چې قران او سنت وال عالمان دي او هغه باندې عمل لې ان الله یقینا الله عزیز غفور زور اور دے او بخون کے اس علماء تعریف کیجا علماء چیری دا غي اوصاف سدي او زیات ورکی دیتا دخپل مهربانینا انه یقینا دغ الله غفور شکور بخون کې شکور او د اعمال قدر کوونکې شکور بدل ور کوي په اعمال باندې د چا د اعمال الله نه قدر نه کوي والذي اوهنا اليك او هغه کی هغه څه چې وحی کړی د موږ ته ته من الكتاب یعنی کتابنا هو الحق دغه کتاب په حق دی دا رښتینی کتاب دی مصدقا تصدیق کوونکی دی لما دا کتاب نو دینه دی چې دې قران نړوان دیو ان الله بشک الله بعباده فخبر بندگانو لخبير بصير خامخا خبردار ولدن کې ثم ورسنا الكتاب الذين بیا په میراث کې ورکړو موږ دا قران هغه کسانو ته استوفینا من عبادنا چې موږ غوړه کړو د خپل بندګانو نه چې موږ غوړه کړی هغه د خپل بندګانو نه اي موږ کتاب وارثان ګرځولي په دې ایمان وروړي دا زده کوي په دې عمل کوي او دې د خپل ژوندۍ لپاره یو قانون او طریقه جوړه کړي فمنهم مبادر دین ظالم لنفسه ظلم کوم کی دی په خپل ځان ګناهونه کوي الله والا کتاب مني بس کمزوري ګناهونه انتکی ومنهم بعض دین مقتصد درمیانوی ومنهم بعض دین سابق بالخیرات روان دي کی دن کی دی پنی کو اعمالو کې باذن الله د الله په توفیق ذالک دا د الله د کتاب په میراث کې اغستل والفضل الكبير دا غروال دلوی جنات عدن من ذهب چې دا د سرو زرو وي ولؤلؤا دا یا عطف په دې من اساور باندې او په محل اساور باندې ځکه محل من اساور څه شي محل من اساور اصل کې نسب دی له حلو نه پار مفعول کنا نو ولؤلؤا زیورات بو اصول شیدل په دې کې لؤلؤا د ملغلرو لاړم د دنیا غمونه ختم کړل چې دا بیماری دا او دا به مرګ راځي او دا د بچو غم دی او دا د فلانی غم دی اذهب عنا الحزن بوت له زمون هغه منا او پریشانای ان ربنا یقینا رب زمون لغفور خامخا بخون کې د ګناهګاران لرا شکور او بدل ورکون کې د تابعدار لرا الذي هغا الله اهلنا کذالک الله و دارنګ نجی سزا ورکوم کل کفور هر یو ناشکرتا وهم یسترخون فیها دای و فریاد کوي په دې جهنم کې او وی ربنا اذن ربا اخرجنا وباسننا د دې جهنم نا نعمل صالحا عمل بو کنیک غیر اللذی غیر دہا عملنا کننا چونگا نعمل چنگا عمل کرو اللہ بوئی اولم نعمرکم آیا ما عمر نو در کرتا سلما ہا عمر یتذکر فیه چی نصیحت قبول کرو پد عمر کی من ہا چا تذکر چی نصیحت قبولو چا چی دن زکولو نزد کرو چا چی زان پویرنو پوہ کرو وجاءکم النذیر اور اغلو تاسو ته ير ورکون کې نذیر څوک دی نذیر قرانو نذیر پیغمبرو دارنګ نذیر د عالمان دي کنه چې تا د آخرت نه یری او هغه سوچ او فکر د لګر وری علماء دام لیکلي چې نذیر څه شی دی دا ګیر او سر کې سپینې وخت چولګی دام نذیر لګن د دوکي وعده کوي او هغه دوکي سوا چیرې دا زموږ شفارسیان دی وي هغه دوکي سوا او یو بل سره د دروغ وعده سوا تفسیر روح المانی کې لیکلي دی انهم شفاعه عند الله یره دا شفارسیان دي بلکې وعده نه کوي ظالمان باز د باز سره الا غرورا مگر د دوکي ان الله يمسك السماوات دی مشرکان ویلو کچر راغ دوی تیر ورکون کے لیکونن نخام خاشی بدوی احدا دیر لار مندن کی من احدا الامم دی یود دی امتننا دی مشرکان دا مکی دا یهود نسوارا پر خاندل چر دی خود اخبر انبیاء سر داسی کارو نوکل کچر مون نبی راشی نمونگ بے خبر منو